الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين اما بعد ډیرو معززو مسلمانانو اوریدونکو ورونو په مخکنی درس کې مونږ او تاسو ته دا معلومه شوه چې د مسلمانانو د پاره د اسلامی دولت د قائمېدو څومره احتیاج دی او بیا تنصیب د امام په هغې باندې تاسو هم دلایل واورید چې مقررول د امام او د خلیفه د اسلامی دولت د پاره دا لازمی وي او په هغې باندې تاسو د قرآن او سنت نه دلایل واورید او کله چې د مسلمانانو د پاره خلیفه مقررول دا لازم وي نو هغه په کومه طریقه باندې به مقررول شي نو زمونږ استاد په نننی درس کې به دا مسله وي چې د خلافت اسلامي د پاره چې کوم امام مقرريږي نو هغه په کومه طریقه باندې مقرريږي یو څو طریقې دي د پاره فقها او هغه ذکر کړی دي اوله طریقه د مقررولو د امام د پاره هغه دا ده چې د اهل الحل والعقد والا راولګيږي او د مسلمانانو د پاره او د اسلامي خلافت د پاره یو خلیفہ وټاکي او مقرر کی نو دا اول طریقه ده په اهل الحل والعقد چاته ویل کیږي نو دا هغه څوک دي وهم من تيسر اجتماعهم وحضورهم من العلماء والرؤساء دا هغه خلک دي چې د دوی راجمع کېدل د دوی را حاضرېدل دا د علما او رؤسا او مشرانو خلکو نه د اسان وي چې د چا پر راجمع کېدلو کې اساني وي او هغه خلک چې مخور خلک وي د غیر جمع کېدل چې اسان وي څومره نو دقه تحت الحل والعقد ویل کېږي یعنی د دې مشرانو او د علما او د روساو نه چې د چاره جمع کېدل اسان وي نو دې ته اهل الحل والعقد ویل کېږي دا یو طریقه ده د پاره د تنصیب او د مقررولو د امام چې د اهل الحل والعقد والا را ولګيږي او خلیفہ او امام د اسلامی دولت د پاره مقرر کی دویمه طریقه هغه دا ده چې یو خلیفہ موجود وي او هغه د بل چا د پاره وصیت وکي او عهد وکي د بل چا سره چې دا به د مان روسته امام او خلیفه وي دریمه طریقه باز علماو ذکر کړی ده چې هغه په دې طریقه باندې یو خلیفه راشي چې جګړه شروع کی او په زور باندې خلافت ونیسي په زور باندې چې دا ځان غالب کی نو دې خلیفہ او دې امام حکم بچي امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمای ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفه وای چا چې غلبه وکړه په دې مسلمانانو باندې په توري سره تر دې پورې چې دا خلیفه وګرځول شو یعنی مسلمان راولګید او زور باندې ځان مشرک وسمي امير المؤمنين او امير المؤمنين وته ویل شي دا غنوم پکې خدل شو نو فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر وبيد هیڅ چا د پر حلال ندي چې په الله باندې ایمان لري او په ورځ د اخرت باندې ایمان لري ان یبیت ولا یراه اماما چې په د باندې یو شپه تیر شي او د د امام نوي یعنی د هیڅ یو تند لپاره به دا جایز نه ده چې دغه خلیفہ ترې به خلیفہ ونه وي بلکې دته به خلیفہ وي او دا به خپل امام غني دا قول د امام احمد بن حنبل رحمه الله په الاحکام السلطانیه د ابي اعلی کې ذکر شوی په درشتمه صفحه کې او د همدغه وجنه حافظ ابن حجر رحمه الله فرمای وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعه السلطان المتغلب ټول فقهاء اجماع کړی دا په وجوب د اطاعت د هغه بادشاه چې هغه په زور غلبه حاصله کړي په زور باندې ځان مشر کړي او د هغه د قیادت د لاندې جهاد کول دا واجب دی په مسلمانانو باندې وان طاعته خير من الخروج عليه او بیا فرمایي، اطاعت کول د دغسې امام او خلیفه دا ډېر غوره دي د راوتلو نه په ده باندې، یعنې د خروج کولو نه په دغسې امام متغلب باندې چې په زوره باندې ځان غالب کړی په ده باندې د خروج کولو نه دا اطاعت د ده ډېر غوره دی، ځکه بیا فرمایي، وی خروج کول ولی پکار نه دی لما فی ذلک من حقن الدماء وزکه چې بده کې د مسلمانانو ویني بنديږي چې کله خروج ونشي ان مسلمانانو ویني به زنه تويږي او تسکین هغه عام مسلمانانو ته ملاوي کوم چې عوام الناس دي دوی ته تسکین او آرام ملاويږي نو په دغه وجه باندې دغه سي امام پسې خروج کول دغه سي امام چې په زور ځان خلیفه مقرر کړي نو دغه باندې خروج کول جائز دي دغه وجنه هم دغه وجنه محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فرمای الائمه مجمعون من كل مذهب و ائمه ټول اجماع کړی د هر مذهب نه على ان من تغلب على بلد او بلدان اغه څوک چې ځان غالب په یو کلی باندې یو په کلو باندې له حکم الامام في جميع الاشياء و دې لپاره حکم د امام د پټولو شیونو کې یعنی ټول احکام د امام په جاری کیږي او دا به خلیفه دی دا قول د محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله په الدرر السنيه اول جیل 333 صفحه کې دی نو دا درې طریقې شي د پاره د مقررولو د خلیفہ او د امام چې خلیفہ مقررول شي نو په دې درې طریقو باندې مقررول شي اوله طریقه دا چې د اهل الحل والعقد والا راولږي او خلیفہ وټاکي دویمه طریقه دا ده چې یو امام مخکې نه موجود یو خلیفه وي او هغه د ځان نرسته یو امام مقرر کړي او کس انتخاب کړي چې لکه د ما نرسته به دا خلیفه او امام وي او د هغه سره عهد وکړي او درېیمه طریقه هغه ده چې یو کس راولګېږي په زوره باندې چې د اسلامي خلافت ونیسي او دغه امامت هغه لاسته راوړي خو هغه امام به د اسلامي خلافت د فار مقررول شي چې کوم په شرعي شرایطو باندې برابر وي چې هغه علما او فقها او راجمع کړي دغه شرایط تقریبا لس شرایط دي چې هغه شرایط موافق وي نو دا امام د ده مقررول فکار دي که د اهل الحل والعقد والا مقرري او که امام سره عهد کوي نو په دغه شرایطو باندې به با امام برابر وي د شرایطو مبارکي امام بدرالدین ابن جماعه رحمه الله فرمای هغه مجمل ذکر کړی دی په تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام دې کتاب کې ذکر کړی دی په یو پنځوستمه صفحه کې فرمای کافيا لما يتولاه من سياسة الامة ومصالحها او دکې په کفاءت موجود وي هغه کفاءت جسميه او که کفاءت نفسيه وي چې روسته به انشاءالله دغې تشريح راشي دا يو څو شرایط دي د خلیفه د پاره چې خلیفه په دې شرایطو باندې موصوف وي نو دغه خلیفه به به مقررول شي نو اول شرط په شروط د امام کې هغه اسلام دی چی خلیفه او امام به مسلمان وی ځکه کافر چې دی د ده لپاره مقررول نشته په مسلمانانو باندې د خلافت او مشري په مسلمانانو باندې نه صحیح کیږي لکه الله رب العالمین فرمایي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا سورة نساء کې الله رب العالمین فرمایي الله رب العالمین د کافرانو د پاره په مؤمنانو باندې سلار نه د ګرځولې یعنی کافران په مؤمنانو باندې مشري نشي کولای بل ځکه الله رب العالمین فرمایي الله رب العالمین ذکر کوي و اول الامر منکم طریقه د استدلال ته دا ده ځکه الله دلته و چې و اول الامر منکم یعنی تاسو اطاعت کوي د عمره او خو منکم چې تاسو نه یعنی مسلمان وي نو دا منکم صيغه چې ده دا دلالت کوي په دې باندې چې خلیفہ او امام به مسلمان وي د مسلمانانو نه بوي هم دغه وجنه امام ابن القيم رحمه الله فرماي اجمع العلماء على ان الامامه لا تنعقد لكافر وي ټول علماء اجماع کړی د پدی خبره باندې چې امامت او خلافت دا به د کافر د فار نه منعقد کیږي دا به کافر ته نسپار لیکيږي دویم شرط د امام او د خلیفہ د فار هغه بلوغ دی چی امام د مسلمانانو خلیفه دا به بالغ وی امام ابن حزم رحمه الله فرمای و جميع اهل القبله ليس منهم احد وای د ټول قبله ولا چې دی په دوی باندې اتفاق دی چې دوی کې هیڅ یو تن نشته چې دوی جایز ګڼي د خزې د پاره خلافت او مشري او یا د ماشوم د پاره یعنی د ماشوم د پاره مشري نشته دی چې بالغ نه وي او د ښځې دپاره هم نشته دی الا الرافضه فانها تجيز امامه الصغير وذكر وافز چې دي دوی د ماشوم امامت او مشري د جائز غني دا قول د ابن حزم رحمه الله فالملل والنحل څلورم جلد یو سلسمه صفحه کې ذکر کړی دی دریم شرط د خلیفه د فاره هغه عقل دی چې خلیفه او امام به عاقل وي ځکه عقل چې دی دا آله د تدبیر ده او کله چې په چا کې عقل موجود نه وي نو هغه تدبیر د شي نشي کولای د کارونو او کله چې د انسان د پاره تدبیر نه وي نو خو به لیونی وي کنه نو پته ولګی دا چې عاقل انسان دا به خلیفه او مشر وي ځکه عقل چې چا کې موجود نه وي هغه لیونی وي او لیونی د خپل کارونو په باره کې بل چاته محتاج وي نو د نورو مسلمانانو د امور تدبیر به څنګه وکي څلورم شرط هغه حریت ته ازادي چې غلام به نه وي امام او خلیفه به غلام نه وي امام ابن بطال رحمه الله فرمایي واجمعت الامه ټول امت اجماع کړی ده په دې خبر باندې علا ان الامامه لا تكون في العبيد چې امامت او خلافت دا په غلامانو کې نوي غلامان د امامان نشي مقرریدلې دا قول د امام ابن بطال رحمه الله په فتح الباري د لسم جلد یوسل دویشتمه صفحه کې دی امام شنقیطی رحمه الله فرمای لا خلاف في هذا بين العلماء وای خلاف نشته په دې خبره کې چې غلام به امام او خلیفه نه مقرریږي په مابین د علماو کې اختلاف نشته په دې خبره باندې اضواء البیان اول جل 55 صفحه نو دلته انسان ته یو اشکال لا غورځيږي اشکال دا دی چې د غلام د فار خلافت او امامت نشته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ولی په حدیث کې فرمایي چې اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه امام بخاری او مسلم دا حدیث راوړل په خپل صحیحینو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو سمع او اطاعت وکئ د خپل مشرانو د امامانو اگر که په تاسو باندې یو حبشي غلام ولی امیر مقرر نکړ شنو دا غي سمع او اطاعت به تاسو کوئ نو دې حدیث دغه د معلومیږي چې غلام د امام مقررول شي نو څنګه حریت شر شو د پاره د خلیفه او د امام نو اول جواب خدا دی چې دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دا د وجه د مبالغې نه ده لکه دا خبره امام خطابی رحمه الله کړې ده په فتح الباری در لسم جل یوسل دویشتمه صفحه کې بچی وی نو زه به اول د عبادت کوونکو نه وم د هغه دپاره دلته چې دی د الله رب العالمین دپاره بچی نشته دی د هغه دپاره ولد نشته نو نبی علیه الصلاة والسلام د هغې بندګي هم نه کوي نو دقه رنګې رسول علیه الصلاة والسلام چې هلته ذکر کړی دی که چېرته تاسو باندې غلام مقرر شي نو هم به اطاعت کوئ نو هغه مبالغتن خبره ده لکه څنګه چې دی آیات کې الله رب العالمین مبالغتن دا خبره ذکر کړې ده دا جواب بعض علما وکړی دی خو دویم جواب چې هغه د دین هم اصح دی او هغه راجح دی هغه دا دی چې مراد په استعمال سره د حبشي غلام نه هغه دا مطلب دی چې غلام د امیر او امام اعظم له طرف نه مقرر شوی وي یعنی مطلب دا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې فرمایي چې په تاسو باندې یو مشر مقرر کړی شي دغه خبره ومني نو هغه نه مراد هغه امام دی چې هغه د مشر او امام د خلیفہ د طرف نه هغه مقرر کړی شوی وي په نور ولایتونو باندې او هر چې د حریت شرط دی نو دا د امام اعظم د پاره د لوی امام او د خلیفہ د پاره دا شرط دی چې خلیفہ بچی دی حر وي آزاد بوي هر چې نور امیران دي چې د خلیفه تر طرف نه مقررول شي د غلامان کې دي شي د حدیث ته معلومیږي دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې وایي چې تاسو سمع او طاعت وکي اگر که د غلام ولنوي مراد ته هغه امیر دی چې هغه د مشر امام او د خلیفه تر طرف نه جری مقرر کړی شوی وي ځکه په دې باندې قرینه د صيغه د استعمل ده لکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمای ان استعمل عليكم کچرته مقرر کړ شي په تاسو باندې نو مشر امیر چې مقررول شي خود د خلیفہ د طرف نه مقررول شي کنه نو پته ولګیدله چې د دین مراد هغه مشر خلیفہ نه دی او دا شرط د حریت چې دی دا د خلیفہ د پاره دی او الحمدلله دا شرط د حریت زمونږ استاد په خلیفه امیر المؤمنین ابو بکر البغدادي الحسيني والقرشي ديك الحمد لله دا صفت موجود دي هم په باطنی معنا سره هم په ظاهری معنا سره الحمدلله نه ظاهرا د چا غلام دی او نه د د اغه نفس د چا غلام دی یعنی د کوم کفري قانون د حکم لاندې دی نه چلیږي دغه خبره نه مني د کوم کافر په مشوره باندې د کار نه کوي بلکې صرف د الله رب العالمین او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قانون د روچت کړي دي او دا په حریت سره مخ په وړاندې باندې بوزي د الله رب العالمین په توفیق سره پنځم شرط د خلیفہ د پاره اغا ذکوریت ته چې خلیفہ به نروي دا به ښځه نه وي ځکه مشري او خلافت د زنانه نشي کولو شریعت کې ته اجازه نشته چې زنانه دي د خلافت اسلامی مشري وکي او په دې باندې هم امام ابن حزم رحمه الله اجماع نقل کړی دا ازواء البيان اول جلد 55 کې او الاجماع په نوم باندې کتاب چې دغه کې یو سل 15 مصفحه کې دا اجماع را نقل کړی دا چې په دې باندې اجماع ده چې خلیفہ به نروي خزا دا خلافت نشي کوله او ابي بکر رضي الله تعالى عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام او فرمایل لن يفلح قوم ولو امرهم امراه چې هیڅ کله غ قوم نشي کامیابېدلې چې د اغي مشري خزه ته حواله شي د اغي مشري خزه کوي امام بخاری رحمه الله د حدیث راوړل په خپل صحیح کې بل نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي زنانه وته چې تاسو په عقل کې نقصان دی تاسو په دین کې نقصان دی نو ناقصات العقل او ناقصات الدين نو دا مشري نشي کول د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت بل وجه دا ده چې خلیفه به ځکه نروي چې زنانو ته الله رب العالمین امر کړی چې تاسو په کور کې کینئ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى الله رب العالمین فرمایي زنانو ته چې تاسو په کور کې کینئ تاسو ځان مخ کاره کوئ نو که چرته یو زنانه دا مشر مقرر کړی شي نو دغه د الله رب العالمین دغه حکم ماتيږي نو د دې آیات نه پته لګي چې زنانه به کور کې ناشته دي د مشرۍ حق نشته چې د دې د یو قوم مشري وکي او د غي خلافت ته سنبال کی شپږم شرط د خلیفه د پاره هغه علم وو چې خلیفه به عالم وي دومره علم بلري چې تدبیر د امور په شي کوله او دې ته الله رب العالمین د طالوت په قصه کې اشاره کړې کله چې پر اعتراض خلکو وکړ چې د سره خو مان نشته دی او دا خو غریب سره د موږ مشر شوی دی نو الله رب العالمین او فرمایل ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم الله رب العالمین او فرمایل دا طالوت مون غوړه کړی دی په تاسو باندې او الله وی دل زیادت مون ور کړی دی په علم کې فراخي مور کړی دا او جسم کې هم الله رب العالمین دل زیادت ور کړی دی جسم قوي دی نو د دې آیات نه معلومیږي چې خلیفہ او امام سره به دومره علم وي چې هغه په تدبیر د امور شي کولی بعض علما وایي چې د اجتهاد درجه ته رسیدلی وي خلیفہ به د اجتهاد په درجه کې وي امام شاطبی رحمه الله فرمای ان العلماء نقلوا الاتفاق على ان الامامه الكبرى لا تنعقد الا لمن نال رتبه الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع امام شاطبی رحمه الله فرمای و علماو اتفاق نقل کړی دی په دې خبره باندې چې امامت کبرا دا به هغه چاته اواله کیږي چې هغه د چې هغه د اجتهاد مرتبه ته رسیدلی په فتوا او شرعي علم کې چې دا خبره فالاعتصام دویم لمبر جلد یو سل دویشتم لمبر صفحه کې ده نو دا شپږم شرط چې خلیفه به عالم وي او دومره علم وسره وي چې دا تدبیر د امور شي کوله شرعي علوم باندې پويږي او فتوی ورکول شي په مسایلو باندې الحمدلله دا شرط هم زمون په امیر المؤمنین او خلیفه کې موجود دی چې ابوبکر البغدادي دی چې هغه بیانونه علما دی واوري او دی ګوري چې آیا د په بیانونو کې څومره فصاحت دی څومره علمیت دی پکې او بل وم شرط د خلافت اسلامی د پاره او د امامت د پاره عدالت ته یعنی امام او خلیفه به عادل وي د خو اخلاقو مجموعه ده د عدالت عدالت چاته ویل کېږي دا د خو اخلاقو مجموعه ده چې عبارت ده د تقوا ورعنه صدق امانت او د آداب او رعایت کول مراعات د هغه څه په شریعت کې د هغې التزام شوی وي دې ته چې عدالت ویل کیږي نو په دې بنا باندې د فاسق ولایت دا جائز نه دی امام قاضي عیاض رحمه الله فرمای ولا تنعقد لفاسق ابتداء وی خلافت او مشرید ابتداء فاسق ته نه حواله کیږي د امام نووي شرح په مسلم باندې دولسم جلد 209 صفحه کې دا قول د قاضي عیاض رحمه الله راوړی دی امام قرطبي رحمه الله فرمای ولا خلاف بين الامه وای د امت مابین کې خلاف نشته دی فی انه لا يجوز ان تعقد الخلافه لفاسق چې جائز نه دی چې خلافت دی منعقد کړي شي دا د حواله شي فاسق ته دا قول په الجامع الاحکام القرآن او الجل وشتمه صفحه کې دی او سیاسه الشرعیه د شیخ الاسلام ابن تیمیه په وشتمه صفحه کې دا قول راوړی دی او بل دلیل په عدالت باندې چې امام او خلیفه به عادل او فاسق بنوي الله رب العالمین ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته او فرمایل انی جاعلک للناس اماما الله وتعالى چې تا د خلکو د پاره امام او مشر مقررومه نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ته څو فرمایل هغه ته ویلا قال ومن ذريتي ويا الله زما اولاد ته هم امامتي او مشري ورکا الله رب العالمین ته فرمایل لا ينال عهد الظالمين زما عهد او زما لوز دا ظالمانانو ته نه رسیږي امامت او مشري دا ظالمانانو ته نشي ورکول کېدل سورته بقره یو سلو څلورشتم نمبر آیات دی معلومه شو چې د فاسق د پاره ولایت او خلافت اسلامی دا نشته نو دا وم شرط د پاره د خلیفہ چې خلیفہ به عادل وي او الحمدلله زمون خلیفہ دا سل په سلو کې عادل دی او دا په هیڅ چا باندې پټه نه ده وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين